چې مؤمنانو ته د ویلو قابلو په دې رکو کې هغه خبرې ذکر کېږي چې هغه مجرمانو ته او مکذبینو ته ویل مناسب دي پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي چې ما خپل ضمیر خپل عقل خپل فطرت او د الله د طرفه وحی ما د دې خبرې نه منې کوي چې د توحید نه اخوا دې خوا قدم کېږدم که تاسو هر څومره چل ول او حیلې او تدبیرونه کوئ نو زه ستاسو د خواهش تابعداري نه شم کولی فرض کا که یو پیغمبر په یو معامله کې وحي پرېږدي او د عوامو د خواهشاتو اتباع وکړي نو الله چې پیغمبر د کم کار د پاره را لېږلی و نو معاذ الله ګني الله تیر ورته دوکه شو نو الله دوکه کېږي نه بنده تیروځي او دوکه کېږي نو الله پیغمبر را لېږلی د هدایت لپاره او د هدایت خبرې به کوي د هدایت نه غیر نورې به نه کوي که فرض که پیغمبر خطا شي نو په دنیا کې هډو هدایت بیا ملاویږي نه د پیغمبر نه خطا کېږي پیغمبر د تمام مخلوق د پاره د هدایت ذریعه وي یو نمونه وي وما انا من المهتدين او نه به یم زه د هدایت موندونکو نه که ستاسو د خواهش تابعداري وکړم نو زه به هدایت والا نه شم قل انی علی بینة من ربی قل او فرمای پیغمبر علیہ السلام انی علی بینة زه په واضح دلیل او په شهادت باندې یم من ربی د خپل رب د طرف نه ما نشته رزق عندي زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو په تلوار باندې غواړئ پیغمبر علیه السلام سره د مشرکانو یو ضد کو او د دې مشرکانو د دې ضد او د انتهایی جهل او د بدبختۍ اظهار دا دی چې د بدر میدان له د مکې مکرمې کافران تلل نو د بیت الله په خوا کې ودرېدل د بیت الله غلاف یې ونیوه او دعا کوي خدای که دا ستا دین حق وي او دومره په شد او مت باندې من تکذیب کوو نو دا عذاب ولې نه رالېږي راولېږه دا عذاب په موږ باندې په پخوانو قومونو د کاڼي ورولې دي د کاڼو باران پې شوی دی په موږ هم د کاڼو باران راوروه دا ابو جهل او د هغه په شانتې نورو ملګرو د بیت الله په خوا کې دا سوال کړی نو الله پاک سورت انفال کې د هغې ذکر کړی دی وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك او اتنا بعذاب علیم یا پمن باندې بل عذاب دردناک راولا وی دا دعا ابو جهل او داغه مرګره وکړله مکه مکرمه نه اوتل د کعبې خوا کې دعا وکړله چې څه غوښتلو مقصې وشو د بدر میدان ته چې ورسېدل او بیا لیډران د کافرو د یو څو کمزوري مسلمانانو د لاسه کوتره شو او لږه غوندې خاوره شګه پیغمبر علیه السلام دم کړه د یو موټې او هغه یې داسې په هوا کې وویشتله او د ایک هزار لښکر سترګو ته هغه خاوره او شګه ورسېدله او الله ذلیل کړل الله فرمایي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لقضی الامر بینی و بینکم خامخا به فیصله شوی او کار بینی و بینکم زما او ستاسو ترمنځ دا ټولې جګړې به ختمې شوې وي خو د الله پاک سره علم محیط دی او ډېر لوی صبر ورسره دی الله سره ډېر لوی حکمتونه دي کامل قدرت والا دی نو په هر یو کار کې راز دی او حکمت دی د هغې حکمتونو په بنا باندې فورا الله عذاب نه راولي نو چې الله عذاب نه راولي نو جاهلان دې په دې دوکه کېږي نه دي ګنې الله سره قدرت نشته قدرت شته ورسره والله اعلم بالظالمین الله پاک خبردار دی په ظالمانو باندې وعنده مفاتح الغیب دی الله پاک سره چابیان د غیب دی لا يعلمها الا هو علم نشته هیڅ چاته هم د دغه مفاتيح الغیب الا هو مگر دی الله سره علم دی ويعلم ما في البر والبحر الله ته علم دی هغه څه چې په اوسه کې دی او که په دریاب کې دی الله ته علم دی د الله ښکلې ښکلې صفتونه دي د تمام دنیا په دې مذهبونو کې دین اسلام ته خصوصیت حاصل دی د مسلمانانو عقیده ده چې الله یو دی او د ښکلې ښکلې صفتونو مالک دی صرف د الله ذات یو منل او یو پیژندل صرف دا توحید نه دی بلکې تمام صفتونه د کمال په دې کې الله یکتا دی دغه صفتونه بل چا سره نشته او د الله چې کوم صفتونه دي صفتونه د کمال په دې کې بل هیڅ څوک شریک نه دی نو بیا دې ته توحید وایي الله یو دی د الله ذات موجود دی او یو دی او تمام صفتونو د کمال کې یکتا دی بې مثله دی او د الله نه غیر بل مخلوق کې دغه صفتونه د کمال موجود نه دي کوم چې الله کې دي او په دغه صفتونو کې الله سره بل څوک شریک نه دی نو دې ته توحید وایي د الله څه صفتونه دي چې هغې کې بل څوک شریک کېدی نه شي د الله حیات دی په دې حیات کې الله سره په دې صفت کې بل څوک شریک نشته مخلوق هم جمع دی حیات الله ورکړی دی خو د مخلوق دا حیات عارضي دی او محدود دی د څه وخته پورې به حیات وي بیا به پرې ممات راځي او د الله تل تر تله برقرار دی رب زما او چې صاحب د کل اختیار دی رب زما نو الله حی او قیوم دی د الله حیات ذاتی دی او همیشه دی د مخلوق حیات عارضی دی او عطایی دی الله ورکړی الله دی ته وایي د الله علم کامل علم دی هر وخت هر ځای ته رسېدلی دی د مخلوق علم چې الله څونه ورکړی بد دقه دی زیاتي ورسره نشته دی الله سره قدرت کامله دی دغه قدرت کامله مخلوق سره نشته الله سمیع او بصیر دی هر وخت کې هر څه ویني اوري د الله اراده ده د مخلوق اراده کوي د الله اراده ورسره شامله نه وي مخلوق څه کولی نشي الله خالق دی بل څوک خالق نه دی الله رازق دی بل څوک رزق ورکولو والا نشته نو دا صفتونه د کمال الله کې موجود دی مخلوق سره دا صفتونه د کمال نشته او مخلوق په دې صفتونو کې د الله سره برابر نه دی بیا په دې صفتونو کې دوه صفتونه زیات خاص دي یو علم دی او دویم قدرت نو علم تمام موجود او غیر موجود ته د الله ورغلی دی پټ او ښکاره لوی او واړه بلکې هره ذره ذره دې ته د الله علم رسېدلی دی او دارنګه قدرت ته الله تمام مخلوقات ته ورسېدلی دی نو دا دوه صفتونه داسې دي چې انسان د الله په دې دوه صفتونو مکمل یقین وکړي نو دی به یو جرم هم ونکړي ظاهره ده چې انسان خپل هر قول خپل هر عمل ناسته پاسته هر قدم دې عقیدې سره کوي چې ما الله ویني او د الله قدرت په ما چلیږي او زما د ظاهر او د باطن او د زړه د ارادې او د خیال نه خبر دی نو دی به چېرې قدم خطا کې نه وي یو قول یو فعل به خطا ونه کړي نو دې آیاتونو کې الله پاک فرمایي وعنده مفاتح الغیب دې الله پاک سره خزانه د غیب ولي دا مفاتح یا جمع د مفتح ده او یا جمع د مفتح ده نو که دا جمع د مفتح شي نو بیا ته مراد خزانې دي نو الله سره خزانې د غیبو دي او که جمع د مفتح شي نو بیا معنی چابي ده نو د غیب د خزانو چابیان الله سره دي نو دې دې کې لفظ د مفاتح کې د دواړو معنو گنجائش شته نو بعض مفسرین معنی خزانه کوي او بعض مفسرین معنی کنجیانې کوي خلاصه مطلب د دواړو یو دی ځکه چې د کنجانو مالک د خزانو مالک وي نو مفاتح الغیب غیب نه مراد هغه څیزونه دي چې لا تر اوسه موجود شوي نه دي یا موجود شوي خو دي خو الله د هغې اطلاع بل چاته نه ده ورکړې چې لا تر اوسه موجود شوي نه دي د هغې مثال هغه حالات او واقعات دي چې د قیامت نه مخکې مخکې کېدونکي دي یا د قیامت نه وروسته به کېږي لکه څوک به پیدا کېږي کله به پیدا کېږي څنګه به پیدا کېږي کوم ځای به پیدا کېږي څه کار به کوي دا لا موجود شوي نه دي عمر به یې څومره وي ساه به یې څومره وي قدمونه به یې څومره وي خوراک کاک به یې څومره وي کوم ځای به دفن کېږي څومره رزق به خوري باد باران به څومره کېږي دا لا موجود شوي نه دي نو د دې غیبو علم الله سره دی د دویم قسم مثال داسې دی لکه حمل کې د مور په ګېډه باندې څه شی دی نو د دې علم الله سره دی مذکر پیدا کیږي او که مؤنث پیدا کیږي او په دې بوجګۍ کې د دې ماشوم سره ډېر چاپېره اوبه وي نو په هغې اوبو کې د اکسرې شعاګانې نه چلېدې نو دی نه شو معلومولی اکسرې والا چې هلک دی او که جینۍ دې نه وروسته بیا جدید آلات نور را پیدا شو الټراساونډ نو الټراساونډ باندې معلومیږي چې هلک دی او که جینۍ خو دا مطلب نه دی چې د مور په رحم کې هلک دی او که جینۍ دا علم الله سره دی او بل چا سره دا خو په آلاتو معلوم شو بې رحم کې چې کوم ماشوم دی دا به نیکبخته وي او که به بدبخته وي دا علم الله سره دی دا په آلاتو نه معلومېږي دا به شقي وي که به سعید وي نیکبخته به وي که بدبخته چې پیدا شي ومې څوک نشي معلومولی نو بیا چې کله غټ شو او عمل یې شروع کړ د ده په دل او دماغ کې کومه عقیده ده دا عقیده پکې خدای پاک ور اچوي دا علم الله سره دی چې د ده دل او دماغ کې کومه عقیده به الله پاک ور اچوي د دې ماشوم په باره کې دا موږ نشو ویلی وعنده مفاتح الغيب دی الله پاک سره خزانه د غیب دی یا چابیانې د خزانو د غیب دی او الله سره خزانې څومره دي بې شمېره خزانې دي او په هره خزانه کې څه دي د هغې خزانې مقدار او اندازه هم الله ته معلومه ده بیا د دغې خزانو نه دنیا ته چې څه نازلېږي څومره الله چې څونه مناسب ګڼي د دنیا ته رالېږي وان من شيء الا عندنا خزائنه الله فرمایي داسې یو شی نشته چې د هغې خزانې به ما سره نه وي وما ننزله الا بقدر معلوم دا دغه خزانو نه من نازلو خو په اندازې معلومې باندې نو د هر یو شي د الله پاک سره خزانې دي او د هغې خزانو نه په خاص خاص مقدار کې الله پاک را لېږل کوي سورت لقمان کې د غیب دا پنځه چیزونه الله پاک ذکر کړي دي په یویشتمه سپاره کې ان الله عنده علم الساعه بشک الله پاک سره علم د قیامت ته قیامت به کله راځي دا علم الله ته دی وينزل الغيث باران به کله وریږي څومره به وریږي الله به باران کوي کله به کوي څومره به کوي نو دا علم الله سره دی تاسو چې خبرونو کې وره چې موسم خشک رہے گا اور کل وہی کسی کہیں کہیں چیتے پڑنے کا امکان ہے ندوی وہی امکان ہے دا پا آلات و باندوی معلومات کئی او خو لفظ د امکان وسره وي یقین سره دا ویلی نشي ځکه کله کله ریډیو والا او ټي وي والا خبرونه کوي چې سبا له باران کېدونکي یو ساعت کې باران هم شي او کله وایي موسم به خشک وي او په سبا له باران شي او مخکې چې دا ګرمي ډېره تېزه شوله نو اخبارونو کې رالل چې آینده دوه میاشتې کې به باران نه کېږي او هغه دوه میاشتې هفته تېره نه وه چې ښه بارانونه وشوه پسې او دوی وې دوه میاشتې کې بلکل خشک موسم دی نو دا امکانات خطا کېږي دا علم الله سره دی وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام په رحم کې څه دي شقي دی او که سعید دی دا علم الله سره دی هلک او جینۍ دا خو د دې بوډېګانو خود په تجربه باندې معلومېدله په یقین سره چا نه شو ویلی په تجربه به یې ویل هلک به کېږي هلک به وشو جینۍ به کېږي جینۍ به وشوله الټراساونډ لا نه راغلی اکسره هم لا نه وه خپلې تجربې وه د بوډیګانو ښځو خو دا په تجربو او په آلاتو نه معلومېږي چې شقي دی او که سعي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا یو نفس ته هېڅ پته نه لګېږي ماذا تکسب غدا چې سبا به څه کوي ته به سبا له پروګرام جوړ کې د الله په نیز باندې د الله په علم کې ستا وخت به پوره وي هغې پروګرام ته به ونه رسېږې ډېر خلک د حج اراده وکړي اراده یې کړې وي او حج ونه کړی شي جهاز ته وخېږي په جهاز کې لا ناس نی چې وخت پوره شي واپس کور ته راورسېږي وفات شي کور ته راورسېږي پرواز هم ونه کړي لا جس ته کتلې نه دی چې مخکې مخکې وخت پوره شو واپس کور ته مړ راورسېده بعد په کور کې ناست دي د راتلونکي کلونو لپاره منصوبې تیارۍ هغه منصوبې کامیابې نه شي سامان سو برس کی پل کی خبر نہیں د سلو کالو راتلونکي سامان انتظام کیږي او پل کی خبر نہیں د راتلونکي سکندونو پته نه لګي چې څه به کیږي وما تدري نفس بأي أرض تموت هس یو نفس ته پته نه لګېږي بأي أرض تموت چې په کومه ځمکه باندې به مري سړی د خپل کور کلي او د خپل د وطن او د علاقې د ځمکې په تمه دی چې فلاني ځای کې به مې قبر وي خو الله چې کوم ځای مقرر کړي هلته کې ورسېږي د چارسدې بنده به وي حج له لاړ شي د مکې مکرمې په ځمکه باندې د ده د مرګ الله لیکل کړي چې دی به د مکې مکرمې په ځمکه مري د مکې مکرمې قبرستان جنت المعلا کې به دفن کېږي هلته کې دفن شي یا د مدینې منورې په جنت البقیه کې به دفن کېږي هلته یې وخت پوره شي هلته کې وفات شي او ډېر خلک په مدینه منوره کې د مرګ په انتظار پراته دي چې وخت به مې دلته پوره شي او دلته به دفن کېږم په دغه تمنا باندې هلته کې پراته وي وما تدري نفس بأي أرض تموت نو چې په کومه ځمکه د چا د دفن مقررتیا شوې ده هغه ځمکې ته به څه ضرورت پیش شي لاړ به شو هلته به وفات شي سلیمان علیه السلام سره یو میلمه ناست و د چین د علاقې و او وې په زړه مې تیاره راغلله او ما خپل کور ته زر ورسوه سلیمان علیه السلام ته وی ته پیغمبر او الله معجزې درکړي دي نو بس ته معجزه ما فورا خپلې علاقې ته ورسوه پړه مې تیاره چې کور ته ورسېږم سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ وی دا سړی د چین علاقې ته ورسوه لږ ساعت پس اسرائیل علیه السلام خبر ورکړ وی الله د سره خو که ما ته حکم دا چې د چین په علاقه د روح قبض کا او دې ستا په خوا کې ناست نه چې دې به څنګه رسی او تا سره الله خو که تا زر زیات ورسو او ما ته الله حکم وکړ چې هلته د چین علاقې ته ورپسې ورسېږي روح یې قبض کا خپلې علاقې ته ورسېد په چین کې روح پرواز وکړ نو دا پنځه څیزونه دی دی چې ذکر کېږي د آیات کې علم الساعه د قیامت علم ينزل الغيث د باران علم ما في الارحام درې رحم کې څنګه وما تدري نفس ماذا تكسب غد سبب سکی او پینځم دا چې به اي ارض تموت دا علم الله سره دی بل چا سره دا علم نشته دی په دې اوچه ځمکه هر ځای کې چې څه دي د دې علم الله سره دی او بل چا سره نشته دی او بیا چې الله سره علم دی نو د دغه مخلوق چې څومره ضروریات دي الله یې پوره کوي موسی علیه السلام په کوه تور باندې د الله سره کلام وکړو نبوت او رسالت ورته ملو شو بیا ورته الله پاک حکم وکړ ویزه فرعون له لار شو دغه وخت موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام د کوره رخصت راغشتي او خپله بیبي ورسره وه او عامه لار یې پرېښې وه په ناشنا لار باندې را روانو د شپې توره تیاره ده باران دی ووره وریږي بیبي ته د ګرمایش ضرورت پېښ شو د ماشوم پیدا کېدو وخت دغه وخت کې د اور ضرورت دی د ګرمایش نو په کوه تور باندې برا رڼا ښکاره شوله موسی علیه السلام وی انی آنست نارا اور مې ولیدو نو دغه اور طرف ته موسی علیه السلام ورغی هغه اور نو نار نه دی نور دی د غر د پاسه یوه ونه او د هغې نه شغلې ښې دي موسی علیه السلام دغې شغلې ته ورنږدې شو دغې ونې ته مختصره خبره دا چې بس په دغه ځای کې نبوت ورکړی شو او بیا ورته ویل فرعون له لار شوې خدای دې دي را سره ده د هغې به څه کومه نو الله پاک ورته یې لاس کې لیکلي ویې دې لاس کې امسا ده دی په دې امسا باندې دا غټ غټ دی ووا یو غټ کانو وې دا ووا نو هغه کانو چې وو نه په امسا مات شو او د کاني منځ کې بل کانې راووته وې دا کانې په امسا ووا چې وو هغه کانې مات شو او پکې منځ کې بل کاڼی راووته وې دا درېیم کاڼی په امسا باندې ووه چې وې وو هغه کاڼی مات شو نو د هغې کاڼي په منځ کې یو حیوان دی او د هغه په خولې کې شنه پاڼه ده خوري او ورسره هغه حیوان ذکر هم کوي الله یادوي وی سبحان من یرانی ويعرف مکانی ويذكرني ولا ينساني دا دغه چنجي ذکر دی سبحان من يراني پاکی ده هغه ذات لرا یرانی چې ما ویني په دې درېو کانو کې دننه ما ویني ويعرف مکانی زما زیم ورته معلوم دی ويذكرني ولا ينساني ما یادې عزت نه هیر نه یما په دې کانو کې دننه زه ورته یاد یم زما زی ورته معلوم دی ما ته رزق را رسوي چرم کې نه هیر شوی نه یما الله سره علم دی یعلم ما فی البر په دې اوچه ځمکه کې په دې کاڼو کې دننه چینجی پروت دی نو الله ته معلوم دی یعلم ما فی البر په دې درو کاڼو کې دننه چا ته پته ده چې دې دې کې چینجی دی او دا چنجې رزق غواړي او په کومه لار به ورته وررسېږي لاره ګودر ورسره نشته دی او په دې خالي ځای کې د الله په علم کې دا موجود دی او الله ورته رزق وررسوي شنه پاڼه په خولې کې واغې خوړله او الله یې یادو وی سبحان من یرانی ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني او دا علم چا ته دی اوس که دا بنده ته حواله که ایر به شي دا حیوان به د لوږې مړ شي سلیمان علیه السلام یو ځل یو میږي سره خبره کوله وی میږي ستا خوراک اندازه معلومه ده تا ته وی او وې زه په میاشت کې د غنم دانه خورم یوه دانه د غنم دا په میاشت کې زه خورم د سلیمان علیه السلام په یو بوتل کې د غنم یوه دانه واچولو دا میږي یې هم ور واچو پکې وې زه ته خوره په میاشت کې میاشت پس به دې ګورم حساب کتاب کو چې واقعي ته په میاشت کې یوه دانه د غنم خورې میاشت چې تېره شوله سلیمان علیه السلام بوتل را واغشت وی کته نو نیمه دانه خوړلې او نیمه پاتې وه سلیمان علیه السلام وته تا خو ما ته چې یو دانه د غنم په میاش کې خورم نو دا خو تا نیمه خوړلې نیمه پاتې ده وی ته بنده یې او زما په ذهن کې دا راغله که دې بنده نه ایر شم نو د لږې به مړ شم نو ما ګزاره کړې نیمه نیمه دانه مې خوړلې ده او نیمه مې پرېښې ده آینده دپاره که تا نه ایر شم نو دا باقي نیمه به بله میاشت کې وخورم ته بنده او چې الله ته پاتې الله ما له مکمل رزق راکوي هغې کې کمې ني هغې کې تاخیر ني یو دانه مکمل خورم او مې هسې نه ایر درننه شم نو دغه بل حیوان په کاڼي کې دننه وایي ویذکرني ولا ینساني ما یادوي هېرېږم چې نه پوره پوره خوراک راته راوړي والبحر د دې دریاب کې تیری دي په دې دریاب کې څه دي دغم الله تعالی علم دی یونس علیہ السلام په دریاب کې د کب په ګېډه کې بند شو چې د کشتۍ نه ودنګل د بحر محیط نه یو کب الله را لېږلی او د هغه خولې ته ورسېدو د هغه ګېډې ته ورسېدو رحم یې پې وکړ او د کب د ګېډې نه یې را بهر کړ وی که تا ذکر یې نه و کړی الله فرمایي ما به دې د کب د ګېډې نه تر قیامت د ورځې پورې نه ورایستی ويعلم ما في البر والبحر الله تعالی علم ما دا هغه څه په البر چې په اوچ ځمکه کې دي په ځنګلونو کې دي والبحر او که په دریاب کې دي دا علم الله ته دی څومره مخلوق یې پیدا کړی دی نو ما او تا ته پته لګي نه او الله ته علم شته علم حیات والا هغوی لګیا دي خپل تحقیقات کوي په دې بوټو کې حیات دی نباتاتو کې او په دې حیواناتو کې هم حیات دی نو علم نباتات والا هغوی لګیا دي د نباتاتو تحقیق کوي او علم حیوانات والا د حیواناتو تحقیق کوي خو انتها ته لا تر اوسه رسېدلي نه دي چې څومره نباتات دی معلوم کړي دي نو هغوی دا دعوه نه کوي چې بس دا دي او نور نشته دی مزید معلومات هم کېږي او علم حیوانات والا د هغوی تحقیقات هم جاري دي هغوی دا نه وایي چې بس دا کم حیوانات موږ معلوم کړو بس دغه دي او نور نشته دی مزید معلومات نور هم کېږي یو صاحب خبره کوله چې دا بحر ظلمات دا تیری دي نو دې ته چې رڼا ور مخامخ کې نه رڼا را غونډېږي او هغه تیارې ته رڼا مخکې تللی شي رسېدی نه شي رڼا په خپله راغونډېږي نو د دریاب یوه حصه ده چې په کوم ځای کې رڼا ده هغه ځای کې بنده ور رسېدی شي او د دریاب دویمه حصه ده چې په هغې کې تیاره ده نو دغه صاحب وایي چې ماهرینو یو رڼا جوړه کړله او هغه دغه تیارې ته ور مخامخ کړله نو دا رڼا چک تیس میل کې رسېدی شوله خو چې دغه تیارې والا دریاب ته و مخامخ کېده نو د رڼا به راغونډېده تر دې چې د کوم ځای نه رڼا وتله بس هماغه ځای کې محدود شو مخکې تلې نه شوله او بیا د دغه تیارې نه مخامخ د بوډۍ ټال غوندې معلوم شو او یو لوی کبو د دغه تیارې نه را ووته او دا کوم بنده چې تحقیقات کوي نو د دوی هغه کشتۍ طرف ته را روان شو نو دی وایي موږ ته داسې په تلوار باندې په شا شو د هغې کب نه په شا شو چې هسې نه زموږ دا کشتۍ روغه تېره نه کړي وی د هغې کب د یرې را دې خوا شو خو بیا د دغې تیارې نه داسې د بوډۍ تال غوندې راووته او هغه د بوډۍ تال د دغې غټ کب د پاسه راغی او دا کب نیم شو وی رسته پته ولګېده چې دا د بوډۍ تال چې نو دا د بل کب برېت و د برېت ویښتو بره نه داسې راتاو شو او دغې برېت دا مخکې کب په منځ نیم کړو په برېت باندې رونی او نیمې که خدای ته علم دی چې په دې تورو تېرو کې دننه نور به څه وي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها نرا پروز یو پاڼه د ونې الا يعلمها مگر الله ته علم د دې وي چې دا پاڼه به کله پروز او کوم ځای به پروزي ولا حبة في ظلمات الأرض او نه یو دانا په تیرو د ځمکې کې پریوزي مګر الله ته علم وي وما تسقط من ورقة نرا غرزیږي یوه پاڼه الا یعلمها مګر الله ته علم د دغې پاڼې وي ولا حبة او نه غرزیږي یو دانا فی ظلمات الارض په تیرو د دې ځمکه کې الا یعلمها مګر الله ته د دې علم وي ولا رطب ولا یابس او نه لون سیز او نه اوچ سیز الا فی کتاب مبین مگر په کتاب مبین لوح محفوظ کې لیکلی دی وهو الذي يتوفاكم بالليل دا الله غزات دی چې روح قبض کوي تاسو بالليل پشپکه يتوفاكم روح قبض کوي بندا چې د شپې اوده شي نو د دې بدن نه دا روح بهر شي یو روح انسانی دی او بل روح حیوانی دی نو دا روح انسانی دا د انسان نه وځي روح حیوانی په دې بدن کې وي نو دا بدن پې ژوندی دی دې سا اخلي نظام تنفس روان دی سا اخلي نظام دوران خون بنده اوده دی خو په دې بدن کې دا وینه چکر لګوي د هاضمې نظام په اودو باندې په دې خوب کې روان دی نظام انهضام خو په دې خوب کې نظام انهظام یو کوډې کمزوري وي نو دا نظام ولې روان دی ځکه په ده کې روح حیواني شته او دا روح انساني دا ترې نه ووته بره لاړ نو که الله وغواړي دا روح انساني به راولیږي نو دی به جمدی شي ویښ به شي او که دا روح انساني الله پر ځان سره وساته راوې نه لېږه وی بنده اوده شو فلانې بنده اوده شو په خوب کې راډو بیا پان خوب کې مړ شو بیا ویښ نه شو جمدی نه شو سورت زمر سلیرشتم سپارہ کے آیات نمبر بیالیس دو سلویخ نو هر ورځ په دې انسان باندې د مرګ دا حالت راځي په خوب کې باللیل د شپې ویعلم ما جرحتم بالنهار او الله ته علم دی ما جرحتم بالنهار هغه څه چې تاسو کوئ په دې ورځ کې ګرځېدل کوئ کسب کوئ ثم یبعثکم فیه بیا الله را پورته کوي تاسو لره په دې کې لیقضا اجل مسمى چې پوره کړی شي هغه نیټه مقرره هغه وعده مقرره ثم الیه مرجعکم بیا دې الله ته واپس کېدل ستاسو دي ثم ينبئكم بیا به خبر کی تاسو لرا بما كنتم تعملون فاغسط تاسو كم عمل کوئ الله بم خبر کی پر ورځ کې کاروبار کوي د شپې اوده کېږي بیا پاسې نو دا روزانه سلسله یو ورکوټې غوندې نمونه ده د دنیا د زندګۍ د مرګ او د ژوند او بعث بعد الموت